سورة قريش سورة قريش بسم الله الرحمن الرحيم سورة قريش دا مکی صورت ده او د سورة قريش دا مکی صورت ده د سورة التين نفس نازل شوه ده سورة قارعين مکی نازل شوه په حالت جمعی کې 106 نمبر سورۃ القرآن دی په حالت نزول کې 29 نمبر سورۃ القرآن دی ما قبل سره ربط سره ما قبل کې بیان د منهدمین د بیت الله شریف او بیان د قرآن دا دی آخرت کې هم او دنیا کې هم دغه ذکر ذکر د نعمت عامه او په دې کې ذکر د نعمت خاصه وي په دې کې ذکر د نعام خاص طور او دا موضوع صورت فرائض د علماء کرام او د صوفیاء عظام چې تزهید عن الدنیا چې دنیا نه څوک تزهید کوي او خلاصه عین موجوده فرمای لئیلا فی قریش د وجه محبت ورکول د قریش ته ایلافهم عادت عادت کیدلو د دوی نه ایلافهم د عادت کیدلو د دوی نه رحلت الشتاء والصيف د سفر د جمی او د سفر د وړي فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا سراج المنير والا فرمای تفسیر السراج المنير هغه سوي هغه وایي چې دا فا مزیده ده او د لیلاف تعلق د دې سره ده او پکار دي چې عبادت عبادت کی د دې خار درب چې دا ترجمه شي نو فلیعبدوا رب هذا البيت پکار دې چې عبادت کی د رب دې کور دا دې صورت کې ولولت کلمات څلور حروف دي څلور پکې آیاتونه دي ولت کلمات دي او دریو یا پدې کې حروف دي 73 حروف دي